بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم په اسلام کې د ښځې مقام او منزلت اسلام ښځې ته لوی عزت او مقام او منزلت ورکړی دی داسې منزلت چې پر بل هیڅ دین او آین کې نشته کله چې خور او لور وي نو د هغې سره د ښه سلوک کولو زیات ټینګار کړی دی او دغه ښه سلوک او نیکه تربیه د دوزخ د اور څخه د نجات یوه وسیله ده رسول الله صلی الله علیه آله وسلم فرمایلی دي من رزق بنات او اخوات فاحسن الیهن کن له سترا من النار چاته چې الله دوی لوڼې او یا دوی خوندې ورکړي وي او له هغوی سره نیک چلند وکړي نیکه تربیه ورکړي ضروري شرعي تعلیم ورزده کړي د نارینه او ښځینه اولاد ترمنځ فرق ونه کا ته و دوزن پورې د هغې سره ښه سلوک وکا دلره به د دوزخ له اور څخه یوه پرده او د نجات یوه وسیله وګرځي او کله چې واده شي نو د سړي سره د ژوند شریکه شي. اسلام دغه مهال بیا هم له ښځو سره د ښه سلوک کولو ډېر زیات ټینګار کړی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي، وعاشروهن بالمعروف او له هغې سره په ښه شان ژوند تېر کړئ. او رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایلي دي، د ایمان په اعتبار سره ستاسو کې کامل ایمان والا هغه څوک دی چې د هغې اخلاق او خوی ښه وي، او تاسو کې بهترین او غوره هغه دی چې د خپلې ښځې سایې سرو ښه وي او کله چې مور شي نو مرتبه یې نوره هم لوړه او اسلام د هغې سره د ډېر ښه سلوک کولو حکم کړی دی وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه او ستا رب حکم کړی دی دا د ستا د رب العالمین فیصله ده چې الا تعبد الا ایاه یوازې به د هغې عبادت کوي او د هغې سره به څوک نه شریکوي وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به ښه کوي ښه سلوک به ورسره کوي او له پلار څخه د مور حق څو چنده لوړ کړی دی په اسلام کې د ښځې د عزت او اکرام ځنې مثالونه او ځنې سرتونه لولو لومړی د ښځې نفقه په پلار خاوند او نورو خپلوانو باندې فرض ده او دا د ښځې په حق کې لوی احسان دی ځکه د نفقې پیدا کول اکثرا د کور څخه د باندې او ځنې وخت سخت او وزمینو کارونو ته ضرورت وي او ځنې وخت مسافرت ته هم ضرورت پیښیږي چې دا کارونه د ښځې د فطري جوړښت له توان څخه لوړ وي، نو دا د ښځې په حق کې د اسلام یو لوی احسان دی، چې د نفقې پیدا کول یې په نارینه وو باندې فرض کړي دي او ښځه یې د دې مسؤلیت نه خلاصه کړي. دوهم، د نفقې برابرولو سربېره یې د ښځو لپاره مهر واجب ګرځولی دی او مهر یوازې د ښځې حق دی، په هغې کې د پلار، ورور او خاوند، د پاره د تصرف کولو هیڅ حق نشته دا خاص د ښځې حق دی دریم د نفقې او مهر سربیره یې ښځې ته د پلار خاوند زوی او نور خپلوانو په میراث کې برخه ټاکل یې ده څلورم ښځه په خپل مال کې د تصرف کولو پوره حق لري لکه بیه اجاره او نور معاملات د فاسقانو پنځم پنځم د اسلام پنځم اعزاز چې ښځې ته یې کوم عزت ورکړی هغه د فاسقانو او په زړه ناروغو کسانو د اذیت او ضرر څخه د امن او د عفت او حیثیت د ساتنې لپاره یې حجاب ورباندې فرض کړی دی چې د ښځې د عزت او شرافت شعار د فاسقانو څخه د امن کلک دیوال دی د الله سبحانه و تعالی په دین د اسلام کې ښځې ته عزت ورکړی دی دا دا حجاب د ښځې د حیثیت او پاکدامنۍ شعار دی او د فاسقانو، فاجرانو او په زړه مریضو کسانو د پار په وړاندې د هغوی د اذیت او ضرر په مقابل کې دی او کلک سکندري دیوال دی. شپږم، که چېرې د ښځې پر وړاندې ظلم او زیاتی وي، د اسلامي پولو د ورانېدلو خطر وي، نو اسلامي شریعت د اسلامي ضوابطو په رڼا کې د خلع او تفریق د اباحت حکم کړی دی. اووم، اسلام د ټولو مظلومانو د دفاع او مدد کولو دین دی، لکه ښځه په خاصه توګه کونډه ښځه، یتیم، فقیر، مسکین، مظلوم، ناروغ او غمځپلی، د ټولو سره یې د مدد او مرستې او ښه سلوک ټینګار کړی دی، دلته یوازې په دوو احادیثو باندې اکتفا کوو جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایلی دي الصاعی علی ارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله د کونډې او مسکین د ژوند د احتیاجاتو پر اپه کولو کې چې هر څوک کوشش کا هغه داسې دی کالمجاهد فی سبیل الله د هغې لپاره داسې اجر دی لکه د الله د لارې مجاهد او یا په بل روایت کې کالقائم الذي لا یفتر داسې دی لکه پر لفظ نپلي لمونځ کوونکی یعنې دره ثواب لري والکالصائم لا یفتر او یا د نفلي روژه نیونکي پر لفظ نپلي روژه نیونکي په شان دی ابي هريره رضي الله تعالى عنه وايي چې جناب رسول صلى الله عليه وآله وسلم فرمایلی دي اللهم اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأه ای الله زه د دوو کمزورو یتیم او ښځې د حق تلفۍ نه ویریږم ځکه چې ډیر خلک د یتیمانو او ښځو د حقوقو خیال نه ساتي نو دا اسلام د مظلومانو د مدافع دین دی اوس براشو دې ته چې په دیموکراسۍ کې د ښځې حیثیت څنګه دی چې دا تمام ورځ دغه ټوله میډیا په دې باندې غږیږي د ښځې حق د ښځې ازادي د ښځې منزلت د ښځې حیثیت اوس به ووینو چې په دیموکراسۍ کې د ښځې حیثیت څه دی او بیا یې تاسو خپله د اسلام د حقوقو د اسلام د مقام او منزلت ته چې ښځې ته یې ورکړی د هغو سره بیا تاسو خپله مقایسه کوي او بیا خپله قضاوت وکړئ راځئ چې له غربي ښځو یې وار وو جوانا فرانسیس امریکایۍ ښځه ده چې د فینمیزا بنسټ په نوم د ښځو د حقوقو مشره ده، د غرب د ماحول او په غربي دموکراسۍ کې د ښځو د احوالو او حقوقو څخه پرده پورته کوي او مسلمانانو ښځو ته د یوې اوږدې مقالې په یوه برخه کې داسې وايي، تر اوسه پورې د یوې طبعي ښځې ژوند لرئ تاسې ای مسلمانو ښځو موږ امریکايي ښځو هم تر نولس سوه شپېته کال پورې تقریبا همداسې ژوند لرلو چې ورسته د شریک دښمن یعنې سیکولریزم له خوا په چل او پریب سره په اخلاقي فساد سره بمبارد شولو نن چې پر تاسو باندې د امریکې الوتکو کوم بمبارد جریان لري د هغې پر ځای موږ د جنسي فساد پر بمونو باندې بمبارد کړي يو، هغوی چې کله د دولتونو د ظاهري بمبارد څخه فاريغ شي نو مونږ په شان به مو په جنسي فساد سره بمبارد کړي. مونږ د هغوی د دغه ډول شيطاني نفوذ څخه زيات تلفات وګالل خو تاسو بايد ورڅخه ځان وساتئ، غوښ شئ ښځو، د هغوی د مساواتو خبرې تش درواغ دي، هغوی کوشش کوي موږ امریکايي مېرمنې په شهوت پاروونکو فلمونو، سریالونو او بې حجابه جامو په درواغو خوشحاله وساتي او له خپل مسؤلیت او کورني ژوند څخه مو لرې کړي، همداسې هغوی غواړي ستاسې کورنی ژوند برباد کړي. د ښځې جسماني جاذبه باید د بې لیاقته څخه پټه وساتل شي او دا د هغه چا لپاره هدیه کړ شي چې پر تاسو باندې غیرت کوي، ستاسو میړونه نارینه دي، غیرت لري، شجاعت لري، فاکي او عفت خوښوي، زموږ نارینه نور فاکدامني او عفت نه خوښوي، هغوی د ملغلرې پر ځای د زرق او برق والا مصنوعي ډبرې خوښوي چې سوء استفاده ورڅخه وکړي او بیا یې وغورځوي. زه متوجه شوې یم چې ځنې مسلمانې ښځې بې حجابي خوښوي، د خپلو حدودو څخه تیری کوي، د غرب د ښځو تقلید کوي او غواړي چې د غرب د ښځو په شان شي. تاسو ولې د هغو ښځو تقلید کوئ چې د خپل تللي عزت او عفت باندې پښیماني کوي چې داسې پښېماني داسې پښېمانه دي چې هېڅ جبران نه لري تاسو د بې عیبه الماس په شان یاست هغوی مه پرېږدئ چې بې قیمته ډبرې مو وګرځوي بې ارزښته ډبرې درسه جوړې کړي تاسو چې د غرب په مجلو او تلویزیونونو کې څه وینئ درواغ او شیطاني دام دی تاسو لپاره د امن یوازنی ځای د خپل خاوند پناګاه ده فر ما اعتماد وکړئ موږ اکثره خوشاله نه یو زموږ څخه په میلیونونو ښځې د خپګان ګولۍ خوري زموږ غربي ښځو مغزونه مینځل شوي دي او په حقیقت کې پر موږ باندې ظلم شوی دی د مود او فیشن غلامان یو چې زموږ فست وباسي عزت او عفت مو لیلام شوی د نارینه د محبت ګدایګرې او سوالګرې یو فرانسوۍ لیکواله دا مې د امریکایي د حقوقو حقوقدانې د یوې اوږدې مقالې یوه څنډه درته ولوستله یوه بله فرانسوۍ لیکواله فرانسوسا جان وایي ای د ختیځ ښځې هغه څوک چې ستا په نوم چیغې او نارې وهي او تا د حجاب د کوزولو سړي سره د مساوات ډګر ته رابولي دوی په تا پورې خندا او ستا توهین کوي او تر تا د مخه یې په موږ پورې خندا او زموږ توهین کړی دی. دا خلک چې د ښځې د آزادۍ ډنډوره غژوي، دا تش په نامه آزادي ده، اما په معنوي لحاظ دا په رزق پسې د ښځې شړل دي. دا په عبثیاتو او شهواتو کې د ښځې بې واکه خوشي کول دي یا له دین او اخلاقي نېکمرغیو څخه د ښځې راویستل دي. په دغه تمدن کې د ښځې ازادۍ ته په لومړي ځل هر ډول نوم او عنوان ورکول کېدلای شي مګر پای کې یوازې د ښځې په فساد او له منځه تلو منتج کیږي هغه ښځې ستر شان لري چې له انسان څخه په انسانیت کې ستر انسان جوړ کړي نه دا چې په حیوانیت کې ستر کړي کورنۍ د ښځو د سترګو په توروالي او د غومبرو او شنډو په سوروالي نه جوړېږي، بلکې د ښځو په سپېڅلو اخلاقو جوړېږي. ای د ختیځ ښځې! له اروپايي تمدن څخه ډډه وکړه چې هغه به ستا نېکمرغه ښځېتوب هغو جامو او پوښاک ته ورته کړي چې هم تنګولی او هم ارتولی شي، د لویدزي له دغه اجتماعي ښځې توب څخه ځان وژغوره چې په انتهايي ظرافت او دقت سره به ستا ښځې توب پای ته ورسوي. ای د ختیځ ښځې! د لویدیځ له هغه تمدن څخه چې د ښځې توب او زوجیت مفهوم یې له منځه وړی ځان وساته، هغه چې هدف یې فقط او فقط د ښځې توهین او سپکاوی دی. نور قضاوت تاسو ته پریږدو وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحابه اجمعین